الله داسې نه دی چې مؤمنان به په همدې حال پرېږدي چې تاسو یاستئ، تر هغو چې پاک او ناپاک سره جلا نه کړي، او الله داسې هم نه دی چې پر غیبو مو خبر کړي، خو الله له خپلو رسولانو چې څوک وغواړي غوره کوي، ملغلره زرت کولی چې می د ژوند له شریعت زغ راډیو یاوي مدینه کې تیرې دلای ابو موسی رضی الله عنه میگوید مردی نزد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یکی به خاطر غنیمت دیگری به خاطر نام و نشان و فردی به خاطر ریا می جنگد کدام یک مجاهدی راه خدا به شمار می رود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که برای اعلای کلمت الله بجنگد او مجاهد راه خدا است روایت این حدیث را بخاری کرده است زه صمیم الیاس یم ستاسو پام د شریعت غږ راډیو د خبرونو اورېدلو ته راګرځوو نن د دوشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې څلورویشتمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د دسمبر د میاشتې له یو دېرشمې نېټې سره سمون خوري په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ په جلا پېښو کې دوې شوبلې ویجاړې، دیارلس تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې او په ګرشک کې ګډ دښمن شپږ مسجدونه، د ملکي خلکو پنځه موټر او یوولس موټرسایکل په بمونو الوځولي دي. د زابل ولایت په شاه جوی کې پوسته فتحه، درې تنه مزدور عسکر قتل، درې عسکر او ګڼ مهماتي نیول شوي دي. د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې پوسته فتحه شپږ تنه مزدور پولیس پکې ووژل شول. د غزني ولایت په قره باغ کې د دښمن درې موټر تخریب، څلور تنه عسکر ووژل شول. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په مهال یې دوه تنه اجیر عسکر مړه او ژوبل شول همداراز پرون سهار نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د لوی منده د دښت په سیمه کې یو ځل بیا له هغو مزدور عسکرو پولیسو او اربکیانو سره جګړه ونښته چې سیمې ته په ګڼ شمېر کې د خپلو یرغلګرو بادارانو په هوایي ملاتړ د عملیاتو لپاره ووتل د بریدونو په مهال د دښمن یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه پنځه تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول او یوه بله شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ ویجاړه شوې، څلور تنه مزدور عسکر پکې ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور یې ژوبل شوي دي. په جګړه کې درې تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. انا لله و انا الیه رجعون. همداراز د ګرشک ولسوالۍ اړوند د میرمنداب په سیمه کې بېګا شپه یوولس بجې امریکایي یرغلګرو د خپل ګوډاګیانو په ملتیا د الوتکو په مټ د ملکي خلکو په کورونو چاپه ووهله. ګډ دښمن په سیمه کې تر تلاشۍ وروسته شپږ مسجدونه، د ملکي خلکو پنځه عرادې موټر او یوولس عرادې موټرسایکلونه د چاودېدونکو توکو په مټ ویجاړ کړي دي. وروسته مجاهدینو په دښمن په سیمه کې بریدونه ترسره کړل چې دښمن ته پکې دروند زیان واوښت او دښمن له سیمې نه په تېښتې مجبور کړای شو. دښمن په سیمه کې درې تنه ملکي خلک له ځانه سره د تېښتې په مهال د بندیانو په توګه وړي دي. له دښمن سره په جګړه کې دوه تنه مجاهدین شهیدان او درې تنه زخمیان شوي دي. تقبلهم الله تعالی. همداراز د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د سرخدوس په سیمه کې د مزدور اردو پر ضربتي ټانګ د خرڅ کړای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې له امله ټانګ په بشپړه توګه ویجاړ او پکې رئیس ارکان، محمد جاوید او دوه تنه نور مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه نور یې ژوبل شول. یو بل خبر وایي چې د یادې ولسوالۍ د جرنامو په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې د مزدوري اردو دوه تنه عسکر یو په بل پسې د دراسکو په مټ وویشتل شول. خبر زیاتوي چې د مارجې ولسوالۍ اړوند مرکز ته څېرمه بېګا ماښام اووه بجې د مزدوري اردو پر پوسته وسلوال برید وشو چې په پایله کې څلور تن اجر عسکر وویشتل شول او د پوستې ټاورونه یې تخریب شول همداراز ماخوستن اته بجې د ایرې ولسوالۍ اړوند د کیمپ په سیمه کې د مزدور اردو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید وشو چې په پایله کې یو تن عسکر ژوبل شو د مرکز لشکرګاه اړوند د خوشګابې په سیمه کې وړمه شپه نه بجې د مزدور پولیسو د پوستې ټاور د تکتیکي ماین په مټ ویجاړ او پکې ناست دوه تنه پولیس ځای پر ځای ووژل شول د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د لالی کلي د حیدرې د زیارت پر پوسته بیګا شپه دولس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید وکړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پوسته فتحه او پکې میشت درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای وژل شوي درې تنه نورې ژوندي نیول شوي دي همداراز له دښمن څخه اووه کلاشینکوپونه یو کارمولی ټوپک یو راکټ یو ثقیله او ګن شمیر مرمۍ او مهمات نیول شوي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د شرسپا ولسوالۍ اړوند د خانیزو کلي ته څیرمه بیګا شپه یوه بجه د رحمت الله پر پوسته د یوه ارتباطي عسکر په ملتیا وسله وال برید وشو. د برید په پایله کې د پوستې قومندان او څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای وژل شوي پاتې یې په تېښته ولاړل. وروسته مجاهدین له اتباعتي عسکر سره د دښمن له یوولس میله وسلو او ګڼ شمېر مرمیو او مهماتو سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل. همداراز د میزانې ولسوالۍ اړوند د حاجي کلي ته څېرمه بېګا ماخوستن اته بجې دوه تنه مزدور عسکر د وسله وال برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شول. همداراز بېګا ماخوستن د آتش پوستې ته څېرمه دوه تنه اجیر عسکر په وسله وال برید کې ځای پر ځای ووژل شول. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اړوند د سیدانو په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې د مزدورو پولیسو پر پوسته وسلوال برید وشو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه پتحه او پکې میشت شپږ تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل پاتې په تیښته ولاړل په پیښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی همداراز د یاد ولایت د مرکز ترینکوټ ښار کې اول کنډک ته څېرمه پرون مازیګر د غلچکي برید په ترڅ کې یو تن مزدور پولیس ووژل شو. یو بل خبر وایي چې په یاده سیمه کې د خادو قرارګاه ته څېرمه تېره ورځ سهار لس بجې د دوو پوستو قومندان او یو ساتونکی قتل شو. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د خانقې پر استقامت د مزدور دښمن له لوري پراخ تعرضي برید وشو چې د مجاهدینو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شول او سخته جګړه ورسره ونښته. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر مازیګر پورې یې دوام وکړ. د جګړې په پایله کې دښمن په شا تمبول شوی پنځه تنه مزدور عسکر او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته او مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د غزني ولایت قره باغ ولسوالۍ صاحبزاده او مشکي سیمو کې مجاهدینو د مزدور اردو په هغه اکمالاتي کاروان برید وکړ چې له قندهار څخه کابل ته روان و. د راپورونو له مخې جګړې تر پنځو بجو پورې دوام وکړ چې په پایله کې د مزدور دښمن یو رینجر موټر، یو د عملې موټر او یو د تیلو ټانکر تخریب شوی او پکې سپاره څلور تنه مزدور عسکر قتل او ګڼ شمیر نور ژوبل شول. همداراز د یاد ولایت د مرکز اړوند قلعه جوز سیمه کې د مزدور دښمن د جاسوسي شبکې په ټوپکوالو برید وشو. یاد برید چې د نورو وسلو ترڅنګ لیزري وسلې هم په کې کارول شوې، له امله یې د مزدور دښمن ټانک تخریب او درې تنه مزدور عسکر وژل شوي دي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د شلغمي مانده په سیمه کې بېګا ماښام دوه تنه مزدور عسکر د ویشتونکي ماین په چاودنه کې ځای پر ځای قتل او یو بل عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو. همداراز د ایل ولسوالۍ اړوند د کلاش امیر د تورې شاه او رنګریزانو د پوستې څلور تنه اجیر عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول. یو بل خبر وایي چې د شولي کوټ ولسوالۍ اړوند د تناوچي دښت په سیمه کې پرون ماسپښین دوې بجې د مزدور عسکرو پر کماز موټر د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله موټر ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د فراه ولایت له پښتون کوټ ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د سراوز، قزلقول او بلرسای د سیمو درې تنه اوسېدونکي د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. همداراز په خیبر ولسوالۍ کې هم درې تنه اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شوي. د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اړوند قرغل سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته برید وشو چې پکې یو تن مزدور عسکر د درسکو په مټ وویشتل شو. همداراز بیګا شپه یوه بجه د پاچا صاحب او ورسک په سیمو کې هم د مزدور عسکرو په پوسته برید وشو چې له امله یې دوه تنه مزدور عسکر وژل شوي دي. په عامه ملکیتونو د وحشي دښمن د بریدونو په لړ کې تېره شپه لس بجې اشغالګرو د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ د پنجقلا سیمه یو ځل بیا په توغندیو ویشتلې. دا نوی وحشت داسې مهال ترسره شوی چې په تېرو څو ورځو کې څو څو ځله په دغه سیمه د اشغالګر دښمن له خوا بمبار شوی او د بې شمېره توغندیو هدف ګرځېدلی دی چې له امله یې د سیمې د خلکو د انګورو باغونو او نورو کروندو ته په پراخه پیمانه زیان اوښتی دی. د هرات ولایت ادرسکن ولسوالۍ کې عسکر قتل، رینجر او موټرسایکل یې ویجاړ شو. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو. اسلامي امارت خپل مجاهد او ځورېدلي ولس ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان د اشغال اصلي لوری چې امریکایان دي، هغوی هم نور دا ځای درک کړی چې جګړه او زورازمایي یې بې نتېجې او د قواوو شتون یې له دې پرته چې ځان ته د تباهۍ کندې وباسي او نړیوال حیثیت یې نور بدنام وګرځي، بل څه په لاس نه ورځي. همدا علت دی چې امریکایان هم په دې لټه کې دي چې نور د افغانستان د جګړې له درانه بار او خجالت څخه اوږې سپکې کړي او دغه کار هلته ممکن دی چې امریکایان له اسلامي امارت سره یو حل ته ځانونه ورسوي اسلامي امارت په دې باور دی چې تر څو له امریکایانو سره یو حل ته ځان ونه رسوي له بل هر لوري او ډلې ټپلې سره خبرې له دې پرته چې د وخت ضیاع وبلل سي بله نتیجه یو ځل بیا سړې اوبه تویې او رسوایه کړل چې ګواکې په راتلونکې اونۍ کې به د سعودي عربستان په هیواد کې د اسلامي امارت سیاسي مرکچیان د کابل رژیم له استازو سره مخامخ مذاکرات او خبرې اترې ترسره کړي. په دې اړوند ښاغلي مجاهد رسنیو ته په یوه لیږل شوې اعلامیه کې ویلي، د اسلامي امارت مذاکراتي پلاوی د یوه منطقي او سنجول شوي پلان او تګلارې له مخې د افغانستان په روانې قضیې کې د مهم دخیل جهت یعنې امریکایانو سره د خبرو او مذاکراتو بهیر په خورا دقیق او مسؤلانه ډول پر مخ بیایي ترڅو په افغانستان کې روانه جګړه او اشغال پای ته ورسیږي او دغه نتیجه په هغه صورت کې ممکنه ده لاس ته راشي چې اسلامي امارت او امریکایان د جګړې په اساسي موضوعاتو او عواملو ژور بحث وکړي. د کابل رژیم چې د روان اشغال زېږنده او د امریکایانو د ګټو او ستراتیژیکو منافعو یوه استخباراتي پروژه ده، هېڅکله د دې واک او صلاحیت نه لري چې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه کوم وړوکی تصمیم هم ونیسي. په دې وروستیو کې چې ځینو معتبرو امریکایي سرچینو دا خبر مخې ته راویوست چې ټرمپ غواړي له افغانستان څخه نیمایي امریکایي عسکر وباسي او د پاتې نورو په اړه هم تصمیم لري چې هغوی بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي، افغان ولس ولیدل چې د کابل ادارې د چارواکو له حنجرو او خولو څخه د وارخطایي او ویرې په څومره کچه کریغې او رمباړې پورته شوې. چې ټرمپ باید په خپل دغه تصمیم او پریکړه له سره غور وکړي ځکه که امریکایي عسکر له افغانستان څخه کم او یا ووځي نو له شک پرته به نوموړې اداره سقوط کوي او په اصطلاح د امریکا د اوولس کلن اشغال ټولې لاسته راوړنې به درهم برهم کیږي د کابل رژیم دغه وارخطایي د دې خبرې لوی ثبوت دی چې که امریکایي عسکر نه وي د دوی به کوم حشر او برخلیک وي کوم مذاکراتي پړاوونه چې د افغانستان د اسلامي امارت او امریکایانو ترمنځ په قطر او متحده اماراتو کې پر مخ یوړل شول او ممکن په راتلونکي کې هم ترسره شي، له کوم ابهام او تردد پرته ویلای شو چې هغه کارنده او اغېزمن و. له ځان سره یې د دې هیلې وټوکولې چې که دغه مذاکرات په همدې تودوخې او جدیت روان وي، ممکن د اشغال پای ته رسېدو ته اساسي او سوله ییزه حل لاره وموندل شي. خو متاسفانه دغو پرمختیاوو او په خاص ډول د اسلامي امارت معقول دریځ د کابل ادارې په ګډون پر هغو جهتونو چې خپل وجود او ژوند په جنګ او جګړو کې ویني ځمکه ورباندې سره تبۍ وګرځېده په زیاته رسوایي یې زهرجنو تبلیغاتو او نورو تحرکاتو ته لاس واچاوه ترڅو د مذاکراتو موثریت ته ټکان ورکړي او د افغانانو په امیدونو خاورې واړوي اسلامي امارت خپل مجاهد او ځورېدلي ولس ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان د اشغال اصلي لوری چې امریکایان دي هغوی هم نور دا ځای درک کړی چې جګړه او زور ازمایي یې بې نتیجې او د قواوو شتون یې له دې پرته چې ځان ته د تباهۍ کندې وباسي او نړیوال حیثیت یې نور هم بدنام وګرځي بل څه په لاس نه ورځي همدا علت دی چې امریکایان هم په دې لټه کې دي چې نور د افغانستان د جګړې له درانه بار او خجالت څخه اوږې سپکې کړي او دغه کار هلته ممکن دی چې امریکایان له اسلامي امارت سره یو حل ته ځانونه ورسوي